رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم او ورته نورو موضوعاتو په اړه پوښتنې او د هغې هر اړخېز مدلل او قانع کوونکي څېړنیز ځوابونه. کوم کارونه، اقوال، اعمال دي چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي؟ مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي د هغې ډېر اسباب علماء کرامو ذکر کړي دي، تر دې چې بعضې علماء کرام پېنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي، خو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه په خپل کتاب کې چې نواقض الاسلام د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه الصلاة وسلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان په دهېل کښې به یې خپل مخکني خلک پېش کول د نبي خبره به یې په دې باندې رد کوله چې یاره ستا خبره مونږ ځکه نه منو ځکه چې دغه کار زمونږ مشرانو نه دی کړی دې وجې نه مونږ ستا دا خبره نه منو ستا دا دعوت نه قبلوو دا توحید مونږ نه منو او دغه صحیح عقیده دې قبلولو نه مونږ انکار کوو لکه د الله رب العالمین کلام په دې باندې ګواه دی او په دې باندې رد کړی دی د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې الله رب العالمین د انبیاء کرامو واقعات بیان کړي دي او په دې کې په دې خبره باندې رد کړی دی لکه تاسو که چېرته قرآن کریم ته فکر وکړئ الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام وسلام واقعه بیانوي هغې چې کله خپل قوم ته وویلې چې ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون دا د څه شي عبادت کوئ؟ نو هغوی ورته عزتمندو په جواب کښې همدغه خبره پېش کړه، هغوی ورته وویلې، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وایي ای ابراهیم علیه الصلوة والسلامه! ته خو مونږ د دې نه منع کړې، خو لیکن دا خبره په دې باندې مونږ خپل مشران موندلي دي، هغوی به د دې عبادتونه کول، نو ابراهیم علیه الصلوة والسلام ورته وویله، قال لقد كنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین ابراهیم علیه السلام وویل چې تاسو او ستاسو پلاران دا په واضح او ښه ښکاره ګمراهۍ کښې پراته یاستئ همدغه شان د صالح علیه السلام والسلام باره کښې راځي په قرآن کریم کښې الله رب العالمین فرمایي قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا صالح علیه الصلوة والسلام ته د هغې قوم ثمودیانو هغوی هم دغه جواب کړی و چې ای صالح علیه الصلوة والسلام ستا دا خبره موږ ځکه نه شو منلی ځکه چې موږ خپل مشران او موږ خپل پلار او نیکه او مخکني او پخواني خلک هغه په دې مذهب باندې موندلي دي همدغه شان د شعیب علیه الصلوة والسلام هغې باره کښې هم دا راځي قالو یا شعیبو اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ویل شعیب علیه السلام و السلام موږ دا خبرې چې کوم د خپل پلار او نیکه او د خپلو مشرانو او د پخوانو خلکو دا خبرې دا موږ نه شو پرېښودی مقصد او مفهوم د هغوی دا دی همدغه شان د موسی علیه السلام والسلام باره کښې په صورت طه کښې الله رب العالمین فرمایي فرعون ترې همدغه تپوس وکړو چې ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین سورت مؤمنون کښې الله رب العالمین وایي چې دوی به دا ویل چې دا خبره دا عقیده دا نوې کوم مسله چې تاسو راوړه دا خو مونږ په خپلو مشرانو کې په خپلو پلار او نیکو کې دې کې مونږ چېرته دا خبره نه ده اورېدلې دا خو ډېره یو نوې شانته خبره ده همدغه شان نن سبا زمونږ او ستاسو زمانه کښې ډېر زیات خلک که هغوی ته د حق خلافت طرف ته دعوت ورکړې نو هغوی همدغه خبره کوي همدغه وایي چې یاره وایي دا زمونږ مشرانو قرباني ورکړه مونږ په دې باندې شهیدان ورکړه او دا ټولې خوارېنې او سختیانې او تکلیفونه مصیبتونه مونږ تېر کړه آیا زمونږ دا شهیدان نعوذ بالله من ذلک دا جهنمیان دي آیا زمونږ شهیدان دا په باطله باندې دي دا قرباني مونږ ورکړه او اوس په دې کښې تاسو دعوه تاسو کوئ نو عزتمندو د هغې جواب همدغه دی چې دا همدغه شان د جاهلیت والاو خبره ده دې نه ځان ساتل په کار دي نه موږ ورته دا وایو تاسو چې د کوم مقصد دپاره قرباني ورکوله هغه مقصد الحمدلله ثم الحمدلله د رب العالمین نه موږ په دې خبره باندې ډېر زیات مرتبه شکر ادا کوو چې الله رب العلمين هغې ته عملي وجود ورکړی دی، راشئ نن هم دغه خلافت سره یو ځای شئ، همدغه شان یې نن سبا زمانه کښې چا ته محمدي مونځ وښی، د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې ورته وښی، هغه په جواب کښې همدغه خبره کوي عزتمندو، ویره دا خبره خو مونږ مخکې پلار نیکه نه نه ده اورېدلې، دا دومره ملایان وو، دا دومره علما وو، غټ غټ خلک وو، په هغې کښې خو يو هم دا خبره نه وه کړې نو همدا خبرې به تاسو نن سبا زمونږ د جاهلانو نه هم اورې نو دې وجې نه شپږمه مسئله هغه همدغه مسئله وه چې پخوانو خلکو باندې دلیل نیول دا د جاهلیت والاو کار و دې نه ځان ساتل په کار دي اوومه مسئله عزتمندو مسلمانانو وروڼو هغه د جاهلیت والاو دا وه چې هغې به په قوت باندې دلیل نیو قوت دلیل کې به یې قوت پېش کوو، که چېرته څوک به په علم کې ښه پوهېده، که چېرته د چا مرتبه به ښه وه، که چېرته د څوک به په عمل کې قوي و او که چېرته د چا بادشاهي به وه، نو هغې به ویلې چې یاره همدغه مذهب حق دی، همدغه طریقه حقه ده، نو او کوم به چې د دې مقابل و، هغه به لږ شان کمزوري خلک وو نو هغې ته به د باطل نسبت کوو الله رب العالمین د دې خبرې رد کوي الله پاک فرمایي ولقد مکناهم فی ما ان مکناکم فیه الله رب العالمین په صورت احقاف کښې وایي که نه چې مونږ پخواني امتونو ته داسې قوتونه ورکړي وو داسې زور هم وله ورکړی وو داسې واکمني هم وله ورکړې وه چې هغه مونږ تاسو ته هم نه ده در کړې همدغه شان نبي علیه الصلوة والسلام ته به هغوی ویلې وایي که چېرته دا قرآن کریم دا چې کوم دی حق وی او دا د الله رب العلمین د طرف نه وی نو دا وایي په هغه عظیم او لوی انسان باندې ولې نه نازلېدو چې هغه په دې دواړو لویو کلو کښې هغه سردار دی او هغه مشر دی هغوی هم معیار هغه قوت نیولی و یا په بادشاهۍ کښې یا په پوهه کې او یا همدغه شان بل یو مرتبه کې د هغوی معیار دا نیولی و خو لیکن عزتمندو دا معیار نه دی دا د حق معیار نه دی تاسو به بخاري حدیث بار بار اورېدلی کله چې هرقل د ابوسفیان نه تپوس وکړو ورته ویې ویلې چې فاشراف الناس یتبعونه ام ضعفاؤهم چې دا نبي علیه الصلاة والسلام چې دی دې تابعداري دا ضعیفان خلک کوي او که نه هغه سرداران خلک چې کوم دي د مشران هغه خلک دې تابعداري کوي د ابوسفیان ورته وویلې بل ضعفاءهم بلکې هغه کمزوري خلک کوم چې معاشره کښې کمزوري ګڼلی کېږي همغې خلکو یې تابعداري کړې ده نو هرقل په دې خبره باندې پوه و هغې ورته همدغه خبره وکړه چې همدغه شان انبیاء کرام د هغې تابعداري د کمزوري خلک کوي تاسو نه ګورئ د نبي علیه الصلوة والسلام په ټایم کښې مشران او سرداران څوک وو؟ ابوجهل وو، عتبه، شیبه، ولید بن عتبه، عقبه بن ابي معیط، د نبي علیه الصلوة والسلام خپل تره ابولهب دغه مشران وو او دا چې کوم دی په قوت کښې زیات وو خو لیکن عزتمنده که چېرته د حق معیار همدغه وی نو دغه ابوجهل او دغه عتبه او شیبه دا به د بدر په ورځ باندې دغه ذلت سره نه وې مخامخ شوې او دا به هېڅکله اور ته نه وي تللی د دې وجې نه حق معیار دا نه دی نبي علیه الصلات وسلام تابعداري چا کوله په اول ټایم کښې په اول وخت کښې د نبي علیه الصلات وسلام تابعداري د بلال حبشي په شان انسان صهیب رومي عمار رضی الله عنه یاسر رضی الله عنه همدغه شان دا کمزوري کمزوري خلک علي رضی الله عنه چې یو ماشوم او دغه شان دا زنانه وې دوی ورله تابعداري کړې وه، نو دې نه معلومېږي دا چې بعضې خلک هغه په قوت باندې چې نن سبا هم دلیل نیسي، نو دا همدغې جاهلیت والاو سره مشابهت دی. بعضې خلک په خلافت اسلامي باندې دا الزام لګوي، وایي خلافت اسلامي کښې علما نشته او مونږ علما یو، مونږ پوه یو، دې وجې نه مونږ په حقه باندې یو او هغه په باطله باندې دي، نعوذ بالله من ذلک. سبحان الله دا څنګه علم دی چې دا دومره قرآن کریم کښې په د جهاد باندې ایتونه راغلي دي هجرت باندې وعیدونه راغلي دي او د امیر اطاعت باندې دومره ایتونه راغلي دي او دومره احادیث راغلي دي تاسو څنګه د الله رب العالمین قرآن لولئ تاسو څنګه د همدغې د الله رب العالمین د قرآن کریم علما ځان ته وایئ د نبي علیه الصلاة وسلام کتاب الجهاد او کتاب المغازي دا ستاسو په مخ کښې راځي خو لیکن تاسو په دې باندې څنګه سترګې پټوئ تاسو خو د الله رب العالمین په نزد باندې علما نه یئ الحمدلله خلافت اسلامي دا د علماو نه ډک دی د خلافت اسلامي منهج تاسو وګورئ د خلافت اسلامي تعلیم هغې نصابونه تاسو وګورئ تاسو ته به د علماو د علمیت پته ولګي علما دا خو د الله رب العلمين په نزد باندې هغه څوک دي، انما يخشی الله من عباده العلماء، تاسو په علم کښې قوت نشته، تاسو علم دا بلکل علم د الله رب العلمين په نزد باندې نه حسابېږي، عزتمندو! د خپل ايمان غم هم وکړئ او راشئ د دې جهادي صف سره يو ځای شئ، هجرتونه وکړئ، د امير اطاعت دا په ځان باندې چې کوم دی لازم کړئ او دا ومنئ دې وجې نه دا الزام باطل دی وایي چې موږ په علم کې ډېر پوه یو او خلافت اسلامي سره علما نشته سبحان الله علماو نه خو خلافت اسلامي ډک دی او بله خبره دا ده که چېرته په خلافت اسلامي کې علما نه او ستاسو دا خبره صحیح شي نو بیا خو تاسو ته دلته راتګ په کار دی تاسو به په دارالکفر کښې څه کوئ تاسو به هغلته د کفري نظام د لاندې د جمهوریت او ډیموکراسۍ د لاندې تاسو ولې زندګي تېروئ عزتمندو نو دې وجې نه قوت دلیل نیول او دا قوت د حقانیت نښه ګڼل دا د جاهلیت والاو کار او نن سبا زمونږ بعضو ناپوهه مسلمانانو همدغه معیار ګرځولی دی، حالانکه دا معیار نه دی، په دې نصوص سره ثابت شو، که چېرته دا معیار وی، نو ابوجهل او دا نور کفار دی سرداران وو، د مکې مشران وو، هغوی به چې کوم دی اوس په حقه باندې وی، هغوی به اوس په جنتونو کښې ګرځېدلی، خو حالانکه داسې خبره نه ده، نو دې وجې نه نن سبا هم دا کمزوري مسلمانان چې کوم معاصره کښې ګڼل کېږي همدغه د حق تابعداري کوي او موږ او تاسو ټول ته په کار دا ده چې دلیل دا صرف او صرف قرآن او حدیث ونیسو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کې دي او ښه خوشحاله دي. څه حالات دي هلته په سیمه کې مو د ځوانانو څه حال دی؟ ستاسو ژوند زندګي ښه تېرېږي؟ الحمدلله حالات خو ډېر ښه تېرېږي. دلته خلافت دی او مونږ د خلافت نه ډېر خوشحاله یو او الحمدلله بس شپې ورځې مو ښې تېرېږي. خلافت سره یو ځای ژوند تېروو. نو څه مشکلات خو دلته سیمه کې نشته. مجاهدین خو دلته کوم مشکلات نه دي مواجه کړي. مجاهدین باندې خو کوم شکایت نه لرئ؟ نه الحمدالله مونږ سره ډېر ښه سلوک کوي او مونږ خپل هم په اسلام کښې دننه ژوند تېروو او دلته خلافت دی بس څه مشکل نه شته مونږ سره ډېره ګوزاره کوي او کوم ظلم زیاتی لا تر اوسه مونږ سره نه دی کړی نو دا خلک د اسلامي خلافت مجاهدین ستاسو نه څه غوښتنې لري څه ویل درته لري څه څه وایي تاسې ته دوږ مونږ باندې د اسلام مادې عملي کوي کوم ظلم زیاتی یې چا سره نه دی کړی او پېنځه وخته جمع او بس خپل وخت په اسلام کښې دننه تېروو مونږ سره چا څه کوم ظلم زیاتی نه دی کړی یو بل ځوان سره غږېږم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ورور جانه څنګه یې الحمدلله خیر دی ورور جانه هغه خلک چې اسلامي خلافت بدناموي او قسم قسم تورونه ورپسې لګوي چې په دې سیمه کښې نه شته دی او اسلامي خلافت پسې پروپاګنډې کوي هغې خلکو ته یې څه ویل دي کله چې وایي ماشومان وژني کله وایي زنانه له کورونو وباسي داسې خلکو ته څه ویل لرې دې داسې خلکو ته خو زما دا وینا ده چې نو مونږ خو پسې راوځو او دا خو د اسلام بدنامي ده او تر اوسه پورې خو یې داسې کار نه دی کړی. دا نو هسې اوازې دي چې خلک وایي چې دوی ماشومان وژني او زنانه له کورونو وباسي. او دا خو هسې اوازې دي ظاهره کې خلک همداسې خبرې کوي او د حکومت په ساحه کښې چې کوم خلک دي بس هغه دغسې خبرې پروپاګنډې کوي نو تر اوسه پورې خو داسې شکل نه دی شوی چې له یې زنانه وبېعزتي کړې او له یې ماشومان وکړې او له یې سپین ږیرو او له یې ځوانانو. مونږ د خلافت نه دا غوښتنه لرو چې ان شاء الله دلته خو په مدرسو باندې کار شروع دی یو څو مدرسې ډېرې یې جوړې کړې دي د دې نه مخکې به زموږ ماشومان خوشې په ګرځېده او بس هېڅ درس به یې نه ویل او اوس الحمدلله دیني زده کړې هم کا او مونږ دا غواړو چې خوا کې ورسره دواړه به دیني او دواړه به زده کړې پرې وشي عصري او دیني دواړه پرې وشي نو دلته خو په جوماتونو کښې چې ورته تدریس کېږي هم دیني زده کړې ورکوي هم عصري که تاسې مضامین وګورئ انشاءالله نصاب را رسېدلی دی هغې کښې انګلیسي هم ورته وایي کمپیوټر به ورته تدریس کوي خو لا تر اوسه به دلته دغه کمپیوټر او دغه امکانات نه وي را رسېدلي خو هغوی ته انګلیسي هم په درسونو کښې وایي او عصري مضامین هم ورته وایي انشاءالله ستاسې دا غوښتنه به هم انشاءالله موږ ورسوو صحیح ده او الحمدالله موږ ترې ډېر خوشحاله یو مخکې به زموږ ماشومان بې ځایه وخت پرې تېرول او اوس ورته مدرسې جوړې شوي دي موږ دا غوښتنه ترې لرو چې موږ دې مشرانو خلکو ته بعضې داسې ماخوستن لۀ سهار دوخته یو وخت کښې موږ ته یو درس شروع کاندې ځوانانو ته او ځوانانو ته او سپین ږیرو ته هم باید یو څه درس شروع شي ځکه چې یو څه معلومات تر لاسه کاندې د خلافت غږ راډیو مؤمن او مجاهد اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله دې وکړي چې روغ جوړ یاست او زمونږ ټولې خپرونې به په غور او دقت اورئ په شننه خپرونه کښې مو هرکلی کوو نننۍ شننه مو په دې ده چې کوم ملکونه چې غرب مستعمره کړي نو په هغې کښې لومړی د دوی یو کار دا وي چې هلته اخلاقي فساد رواج کړي او اخلاقي فساد رامنځ ته کړي. د بحث لپاره مو شیخ صاحب جعفر او عزام صاحب را بللي دي. لومړی دواړو ښاغلو ته ښه راغلاست وایم او لومړی پوښتنه شیخ صاحب جعفر له تاسې نه دا کوو چې کومو کارونو ته په قرآن او حدیث کښې اخلاقي فساد ویل شوی دی؟ لومړی بهر صاحب تا ته او عظام صاحب ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام رب العالمین په قرآن کریم کښې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن نو دغه آیات کښې رب العالمین دغه اخلاقي فساد ته اشاره کوي چې د هغې بندول او د هغې ذرېعه په څه سبب باندې کېږي او د څه نه پیدا کېږي رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې مؤمنانو ښځو ته او مؤمنانو مسلمانانو ښځو ته دا بیان کړه چې خپل ځان باندې پردې را واچوي یعنې دا د شریعت د لحاظ نه فساد اخلاقي دې نه پیدا کېږي چې شریعت مراعات نه کړي انسان دا چې کله چې شریعت مراعات نه کړي نو دا حتما ضرور ده چې فساد اخلاقي طرف ته انسان راکاږي او بل الله رب العالمین ټول ښځو ته مسلمانانو ته وایي او بیا خاص کار ازواج مطهراتو ته الله رب العالمین دا وایي چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی تاسو خپل کورونو کښې اوسېږئ او د جاهلیت د دوران او د جاهلیت د فساد نه چې هغه کښې ترویج وو او حتی بهرده ته رسېدلي وو د هغې نه ځان وساتئ نو دا چې کله رب العالمین ازواج مطهراتو ته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته دا خطاب کوي نو دا د ټول امت اسلامي مؤمنو ښځو ته او دې ته دا بیان دی چې اسلامي شریعت په ځان باندې تطبیق کړي او د فساد نه ځان وساتي دغه راز دا هم یو زمینه ده چې د ښځې او د نامحرم سړي په منځ کې رابطه وساتي او د مختلط د خبرو اترو زمینې برابرې او دې نه الله رب العالمین منع کړې ده دا هم یو اخلاقي فساد دی شریعت له دا هم یو اخلاقي فساد دی شریعت لحاظه بل دا چې ښځې ته دا امر شوی دی چې باید د کور په کارونو کې او د کور نه بهر ونه وځي او دغه کوم نظام چې د کور دا ښځې ته حواله شوی دی اسلام کې چې په ښه توګه باندې ښځه هغه سر ته ورسوي دا چې بهر ته وځي غلط نظام سره د سړو سره مختلط دي او یو بل سره نو دا هم فساد ته زمینه مساعد کوي اوس وخت کښې دغه د ښځو د حقوقو په نامه دا خبره کېږي چې ښځې دا حق لري چې هغه د کور نه بهر وځي او هغه د کار وکړي ښځې هم د کار حق لري په شرط کښې ښځې ته د کور نه بهر د کار کولو دغسې اجازه شته چې هغه د نرس نارینه سره په یوه اداره کښې کار وکړي. دې په باره کښې بعضې د فکر روشن خلک داسې وایي چې بلکل دا کولی شي چې ښځه را وځي او د خپل د اقتصاد په اړه باندې یا د خپل د کور د ضرورتونو په وجه باندې سړي سره یو کار وکړي او یا شرکت کښې او یا دفتر کښې یو ځي کار وکړي او بعضې علما زور دې ته جواز ورکوي خو لیکن دې په باره کښې رب العالمین ښکاره وایي نو وقرن فی بیوتکن تاسو اوسېږئ خپل کورونو کښې نو خپل کورونو کښې چې کله واوسېدل او دوی چې هلته په عصمت سره او په حجاب ورباندې یي او درنه هلته کور کښې ناست نو دا بیا نه شته چې ښځه را وځي او بار یا په شرکت کښې کار وکړي او یا یو نامحرم سړي سره په دفتر کښې کار وکړي نو دغه آیات کښې صراحتا رب العالمین فرمایي چې تاسو په خپل کورونو کښې اوسېږئ مطلب دا شو چې ښځې دا حق نه لري چې هغه د کور نه بهر وځي شرط لحاظه د کار او وظیفې لپاره د ښځې کار باید په کور کښې که څنګه ما خپل اولاد روزنه د کار دی که نه سړي سره همکاري کول او سړي سره یو ځای پیسې پیدا کول چې ساره مېړه هم د کور نه وځي د وظیفې ته او ښځه هم وځي وظیفې ته دغه د سړي کار څه شی دی او د ښځې کار څه شی دی د ښځې کار لکه مخکې هم چې دغه ایات کښې رب العالمین فرمایي چې وقرن فی بیوتکن تاسو په کورونو کښې اوسېږئ کورونو کښې اوسېدل معنی دا ده چې سړي باندې روزي فرض ده خارج د کور نه چې کوم کارونه د اقتصاد یا کوم ضرورتونه وي هغه سړی رب العالمین دې ته دې لپاره مقرر کړی دی او ښځه چې په کور په اموراتو کښې یا د کورنۍ په اموراتو کښې ښځه یې مقرره کړې ده هغه د اولاد تربیه د اولاد سالمه روزنه حتی چې دا مور باید د اولاد دپاره یو ابتدایي او لومړنۍ مدرسه ده باید دغه مسؤلیت ښځه په کور کې باید دا سرته ورسوي جزاک الله نظام صاحب که تاسو راته دا ووایي چې په دغه د افغانستان او پاکستان له مرتدو حکومتونو کښې کوم اخلاقي فسادونه موجود دي چې الله تعالی هغې نه منع کړې ده او په دغه مرتدو حکومتونو کښې روان دي او کېږي په ډېره ازاده توګه، په ډېره ښکاره توګه هغه په دغه طاغوتي او مرتدو نظامونو کښې هغې ته لګیا دی، کار کېږي او هغه عملي کېږي چې هغه د کور نه د ښځې بهر وتل لکه مخکې چې شیخ صاحب ویل، وقرن فی بیوتکن ولاتبرجن تبرج الجاهلیة الأولی نو همدغه ښځې چې هغه هغه چې د هغې مسؤلیت دی د ښځو هغه مسؤلیت یې هېر کړی دی چې د هغې مسؤلیت په خپل کور کښې د بچو پالنه او روزنه ده او که بهر ته ځي هم هغه د ضرورت په بنا چې شریعت ورته خپل حدود ټاکلي دي که هغه ولو که د تعلیم خبره یې هم هغه د شرعي حدودو په چوکاټ کښې دننه هغه هماغه شان زمینه سازي باید شوې وي او دوی خپل تعلیم تر لاسه کړي او همداراز دلته ورته د حقوقو ډنډورې غږوي او هلته یې د یو آلې په توګه استعمالېږي. دا په خپله اخلاقي فساد دی دلته په دې دغو کښې. همدا راز اوس چې تاسې ښکاره ګورئ دلته ښکاره بېلګې موجودې چې په دې رسنیو او ټلوېزیونونو کښې څه حالات روان دي. په سریالونو کښې څه حالات روان دي، په دې ټلوېزیونونو کښې چې بیا سریالونه خپرېږي هغې کښې دا په خپله اخلاقي فساد دی چې مخکې شیخ صاحب وویل چې همداراز اخلاقي فساد په د دې د هوټلونو کښې ښکاره شراب خوري کېږي، نڅاوې کېږي، د ښځو او نارینهو ګډ برګه تړونه وي، ډانس کلپونه شته دی، نایټ کلپونه شته دی، دلته ښکاره د د ناموس پلورنې دلته مرکزونه شته دی، یوازې په نګرهار ښار کښې دري او یا رسمي موردګو خانې فعالیت کوي، دا مونږ په یو یو اخلاقي فساد په اړه یو راپور باندې زه چلته وم مونږ پرې کار کوو، په دغه برخه کښې مونږ دا دري او یا دلته دلته جینکۍ ورغلې، هغه یې هغې ته مې اجازه ورنه کړله. بیا د دې د منځ نه یو غږ د یوې جینۍ هغه غږ ما سره شته دی، خبره دا ده چې مونږ د د خلافت غږ راډیو د د څپو له لارې نه د ښځینه غږ نشر اجازه سره هم نه لرو، ګنې دوی به دا اورېدلی وای چې په دغه کورونو کښې د امن په نامه چې د ښځو ته د امن ورکونې په نوم باندې دلته سنټرونه فعال دي، دوی کښې څه وحشت او بربریت روان دی، څه فحشا او عیاشي په کښې روانه ده، د دې هېچا هم پوښتنه نه ده کړې، دلته په په ناموس پلورنې ښکاره مرکزونه موجود دي خو همداراز دلته د د د رسنیو راډیوګانو حالت که وګورو تاسې اورئ چې په راډیوګانو کښې څه ډول برنامې طرحه کېږي او بیا په دې باندې کار کېږي او یو لوچک لوفر ناست دي او جینکو سره په هغه فاحشې خبرې کوي هغه ټپې بدرګه کوي سره چې په یو یو ارزښت هم هغې ته قایل نه دا په خپله اخلاقي فساد ته لاره هوارول دي همداراز دا سمینارونه ګوره ورکشاپونه سمینارونه دا مختلفو ادارو له لورې نه په دې برخه کښې د ښځو د حقوقو په نامه یا نورو اړوندو شعارونو تر اثر لاندې سمینارونه برابرېږي، هغه کښې ښځې او نارینه سره ګډ کېني، یوازې او یوازې هدف یې دغه دی چې دا ښځې، هلکان او انجونې چې دي یو بل سره ټېلېفونونو نمبرې تبادله کړي، یو بل سره رابطې جوړې کړي او اخلاقي فساد عام کړي. نو زه به درته کوم مثال وړاندې کړم، دلته د موجوده نظامونو هره برخه کښې اخلاقي فساد اوج ته رسېدلی د هېرامنډۍ هغه هغه هغه نړېوال شهرت لري د پاکستان هېرامنډۍ او رنډي خانې هغه ښکاره فعالیت کوي هلته جماعت علماء اسلام هم فعالیت کوي هلته لشکر طیبه هم فعالیت کوي هلته نو په دې اسلامي نومونو باندې مختلفې ډلې فعالیت کوي خو هلته دا لنډغرتوب هم په دغې برخه کښې دومره اوج ته رسېدلی دی نو دغه د مرتدو نظامونو کښې اخلاقي فساد چې دی دا بېخي داسې یوه نقطه ځای نه دی پاتې چې هغه اخري حد ته ورسېږي اخري حد ته رسېدلی دی خلاص هغه کوم زنا او لواطت او فحشا چې روانه ده خو رسمي شکل باندې کار کوي جواز ورکول کېږي خو د دوستم دې دې دوسیې ته دومره رشد ورکول او دومره چې هله عدلي طب ته یوې ما یو رسنۍ نه اورېدل وایي هغه بګرام ته عدلي طب ته هغه بل اشچي دی که څه بلا ده هغه یې بوتلی دی چې دغه یې وکړي عدلي معاینه یې وکړه چې رښتیا هم دا لامل موجود دی که نه نو دومره دومره په سپین سترګۍ دلته دې خبرې ته هوا ورکول دا په خپله غرب غواړي مستشرقین غواړي چې دغه مسله دا خبره عادي کړي په دغه په دې اسلامي ټولنو کښې دا خبره عادي کړي چې یو لوی د د ولسمشر مرستیال را لګېږي او داسې د داسې یو کار عامل کېږي او بیا نو په رسنیو کښې دومره په لوړه کچه د هغې تبلیغات کېږي یا د پولیسو د د منځ نه ښځینه پولیسې چې کومې دي هغه کوم هغه اخلاقي فساد په دې نظامي ادارو کښې چې روان دی یا په ملکي ادارو کښې روان دی یا په ښوونځیو کښې روان دی مکاتبو کښې روان دی پوهنتونونو کښې روان دی په نور مختلفو ادارو کښې روان دی په هغې ځای کښې زمینسازي مورته دوی کوي بیا چې کله دا کوم اخلاقي فساد را منځ ته شي هغه رسنیز کړي او دومره هوا ورکړي چې خلک په دې سره راضي کړي چې دا د جرم او یا د یو اخلاقي فساد یا د غیر شرعي کار په حیث خلک ونه ګڼي، همداسې خلک ورسره ذهنونه مدد کوي، فکرونه مدد کوي چې وخت په وخت دې سره عادت شي، دا ورته جرم ښکاره نه شي، د دې نه بس خلک تېر شي. دا هم د یو هدف لپاره کېږي، دا اوس چې د رسنیو داسې غلبله جوړه کړې د دوستم او د نورو مسایلو په اړه، دا په همدې خاطر چې خلک ورسره عادي شي، که بیا څوک دا خلک ځوان کول دا لوبه کوي، وایي ولا دوستم هم کړې وه، دا ورته چې عادي غوندې مسله ده. د هغې د خوا نه تطبیقېږي ولو که هغه کشر وي که مشر وي خو په ټولو باندې یو رقم شریعت تطبیقېږي او داسې رقم خلکو چې په ښکاره په داسې فساد اخلاقي باندې ښکېل وي په شریعت اسلام کښې د هغوی قتلول دي چې قتل شي ولو که په هغه په هر صورت باندې اوس فی الحال رالو بیا دغې مسلې ته چې د دوستم مسله او د دېو به څنګه محکمه کېږي د دېو محکمه کېدل نه شته ځکه چې اعظم صاحب وفرمایل چې دوی خپله د قانونګذاران دا دي د نظام مشران دا دي نو دا د شریعت په اساس باندې دې ته یو جواز ورکوي چې ګوره که داسې قسم کړنې وشوې دا باید آینده کې دې سره دا ځوانان محصلین دا مسلمانان چې څه نه څه اسلامي مفکوره لري دا دې سره عادي شي لکه قرآن کریم سوځول خلکو به یې په څونه مظاهرې کولې اوله کښې یو دوه درې مظاهرې وکړې دې لپاره چې مونږ مسلمانان یو هغه ورسره عادي شو اوس ولو که هر رقم دغه کېږي هغو ته عادي ښکاري ځکه چې دا مخکې په مفکوره کښې کېښودل شو خېوه ولسوالۍ کښې تاسو په همدغه نږدې ورځو کښې وانه اورېدل چې دوه خورګانې یو سړي په یو وخت کښې دواړه په زوره باندې نکاح کړې دي په زوره باندې او دا خبره په میډیا ته ښکاره کړه دا دې لپاره چې دا ټول مسلمانان او ټول لوسونه دا په دې باندې خبر شي چې ګوره که داسې شي نه په راډیوګانو کښې غږېدل یا رامنځته کېدل دا یو عادي خبره ښکاره شي که کېږي که نه هسې بیان دی او بس څه تېر به شي خبرونه به واورو او ایسته به ختم شي. نو دا علما بیا ځان ته څنګه جواز ورکوي چې دا دا یو اسلامي حکومت دی، اسلامي نظام دی، نو دوی ته که دا اسلامي نظام دی، دوی ته شرعي سزا نه ورکول کېده؟ نو شرعي سزا خو دې باندې حد حدود خېژي او دغه ملایان د دې دپاره دي چې دا حدود یې د الله رب العالمین په ځمکه کښې قایم نه کړي، دا دې دپاره جواز ورکوي او هغو لاندې د هغو نظام د سیوري لاندې ناست دي، پرېږده چې دا زمونږ مشران خو داسې کوي، پرېږده چې مونږ باندې ونه شي. دا دوستم چې په کوم سړي باندې دا فساد اخلاقي دا کار کړی دا عادي سړی نه و او نه یو کشر سړی و دا د جوزجان سابقه والي و یو والي باندې چې دا فساد اخلاقي کېږي نو یو ملا باندې او یو عالم باندې دوی خو د ځان د یېرې د وجې نه هغې ته شریعت وایي وایي مشرانو یې دا نو کشران کشران کشران کوم شاعر یې وخت کښې ویلی مو چې مشران چې شي بې لارې نو کشران څه ملامت دي که نه مشرانو چې دا حال نو کشران نه به سړی څه ګیله وکړي نظام صاحب په دغه نظام کې د کومو لارو نه فساد رایجېږي او کار ورته کېږي چې فساد دې خلکو کښې خپور شي کومې لارې وسیلې دي غرب په کار اچولي دي او دغه راز د غرب څه ګټه ده چې په دې کښې چې غواړي چې په دغه ملکونو کښې اخلاقي فساد رواج کړي. بهار صاحب مخکې مو چې په کومو لاملونو باندې خبرې وکړلې او کومه زمینه سازي چې غرب کوي استشراق یې کوي نو هماغه لارې چارې دي چې دلته اخلاقي فساد ته زمینه سازي پکې کېږي او چې هغې کښې ډېر رول چې دی دغه رسنۍ لوبوي مخکې مې خبره وکړله چې رسنۍ چې دي دا نو لوډسپېکرې دي دا نو هغه هېنداره ده چې دلته بربنډتیا ښيي، دلته دغه دغه د کلتور او دلته د د ناموس او د فرهنګ د اسلامي فرهنګ جنازې یې وویستې، همدغه رسنیو د رسنیو له لارې نه لومړنی پړاو کې چې دي د دغه پړاو لومړنی لړ چې دی رسنۍ دي او بیا ورپسې دغه مختلط تعلیم چې کوم دی په په دې نظام کې هغه که ښوونځیو کې دی که پوهنځیو کې دی او که همداراز نورو ښوونیزو ادارو کې دی د هلکانو او د انجونو تر منځ د مختلط تعلیمي نصاب دغه اخلاقي فساد ته زمینه سازي ده. نظام صاحب دوی دا دولت دا قدرت نه لري، دا وس نه لري چې دوی لپاره بېلبېل صنفونه جوړ کړي، که څنګه دوی یو ځای تدریس روان کړی. یعنې که زه درته ووایم چې دغه به اقتصادي یوه لاسته راوړنه هم دا دوی لپاره دا وي چې دې باندې به خرچه او مصارف به هم کم راځي چې د انجونو او د هلکانو تر منځ دغه تعلیمي ماحول بېل کړي او د دې تر څنګ په چې د نجونو او د هلکانو تر منځ بېل د مختلف تعلیمي نظام نه علاوه یو بېل ځانګړی نظام دوی ولري دا د په زده کړو باندې مثبت تاثیر کوي خو دوی په هر څه باندې پوهېږي خو دوی ته چې دوی باداران کومه طرحه ورکوي مستشرقین کومه طرحه ورکوي هماغه تطبیقوي په همدغه راز په ادارو کښې یو یو موضوع ده زه به دلته یوه بېلګه تاسو ته وړاندې کړم د مثال په حیث په یو اداره کښې ما کار کوو که هغه دغملکي ادارې دي او که نظامي ادارې دي، دلته د ښځینه او د نارینه وو تر منځ ګډ کوم نظام چې دی، کوم د دوی تر منځ شریک کار چې دی، دا په خپله زمینه سازي د اخلاقي فساد ده. اوس په غټه سطحه باندې دا کار روان ده چې په هره اداره کښې د ښځو لپاره بېل بېل اندازه بستونه مقرر کړي دي. آفرین. د ښځې نه به سړی ښه کار نه شي کړی او که څنګه دوی اوس چې هره اداره کښې دا بېل بېل بستې ښځو ته ورکړي. بربنډتیا په دومره سینګار او په دومره دغه ښکاره ډول ننداره باندې دې راشي او هلته دې بیا ملا سره او هغه نوموتو خلکو سره دلته ناست دی او په پارلمان کښې ناست دی او ملي شورا کښې دې ناست دی دا نورې وړې ادارې خو څکه څکه په پارلمان او ملي شورا کښې روزانه تاسې ننداره کوئ په دغه ټلویزیونونو کښې لګیا دي نو د د کنفرانسونو د لارې همداراز د دغه د په ټوله کښې دا اوس په موجوده وختونو کښې دا د مطرح نه دي هغې ته بیا د قرآن احکام او همداراز نبوي ارشادات هېڅ مطرح نه دي هغه که په دې حاشیو په حاشیو کښې دغه ځوانان همدوی ښکېل کړي دا اوس موجوده تاسې بېلګې ګورئ چې دا ځوانان په دغه کرکټونو په دې حاشیو په حاشیو خرمستیو کښې بوخت دي د اسلام په سپېڅلي دین کفار ملنډې وهي او که په اسلامي امت او زنانه او ښځینه وو باندې کوم رذالتونه او وحشتونه او کوم کوم عیاشي او فحاشي روانه ده دا بیا د یو ړوند اندي او د یوه لمئ سوو ته نه ښکاري او دا ده ټول ته زمینه سازي په ټوله کښې هم دې رسنیو کړې دا رسنۍ چې د کفر لوډ سپېکرې دي او د دې ټولو ګټه چې ده په ټوله کښې د دې عیاشیو فحاشیو ګټه چې ده دا غرب ته ډېره زیاته ده که د غرب ته ګټه نه وای دومره په لوړه کچه ورته زمینه سازي نه کوله یو خبره زه وکړم یو راډیو مې اورېدله او هغه راډیو کښې اسلامي پوښتنې دې نه سوال جواب کېدلې ځان شو، نو هغه چې بیا هلته لاړ بېرته د راتګ ترتیب یې کاوه او ځان سره یو څه ملګري هم برابر کړي وو، ګڼده تیاره برابره کړې وه چې بېرته هغه سړی د دې چې د یو غټ فیوډال زوی خود داسې قوي شتمن و، هغه بېرته راته خپل ژوند د عایشه فحاشي ژوند یې پرېښوده، دلته راته د اسلام د مبین دین هغه خواږه یې هغه یې حس کړي وو. تر دې شرعي نظام ته راته د دوی دا مشران خو هلته په استشراق پالل شوي دي او روزل شوي دي هماغه طریقې ورځي چل طریقې ورته یادې دي همدې کس سره یې هغه لوفران ملګري پرېښودل دا یې څو ورځې ولوبه او راولوبه او لاړه سینماګانو ته یې بوته هلته پرې فلمونه ولیدل هلته پرې چرسونه بنګونه وڅکل را وڅکل هلته په دې عیاشیو دې کښې دومره لتاړ کړ په همدې دې رنډي خانو ته یې بوته همداراز خو دې اخلاقي مفاسدو کښې بېرته دوی په دې په دې باندې پوهېدل چې د دې نه دغه د اسلامي حس چې نه ده دا ویستل په بله لار نه کېږي دا په همدغه همدغه په همدغه نظامونو کښې چې کوم کومه د زمینه سازي اخلاقي فساد ته شرک په همدې کښې را ولوبېږي بېرته دا فکر ترې نه وځي هماغه وشو چې په هغې کښې ولوبو هغې نه اوس غټ لوفر وتی دی نو تاسو د ګټې خبره بلم د دوی لپاره ګټې همدغه دی دا ښکاره بېلګې دي مننه شیخ صاحب څه لامل ده چې ورځ په ورځ په دغه ملکونو کښې چې هغوی د غرب تر استعمار لاندې دي دنیا د حلال لارې نه ګټل شوي وې نو هغه په حلال لاره باندې مصرفېدل نو دیو دنیا د حرام د لارې نه ګټي او د حرام په لاره باندې مصرفوي دغه فساد اخلاقي په دې باندې ترویج کوي همدارنګه دا ټول زمینې د غرب د خوا نه یعنې د غرب کوم ادارې دي هغه په دې نظر باندې چې د په ژوند په ټولو امورو کښې یا د ټکنالوژي په برخه کښې یا د فساد اخلاقي په برخه کښې د هر دین په برخه کښې دا باید د غربي تمدن او د غربي زده کړنو نه باید دا متاثره وي او د هغې نه متابعت وکړي مننه تاسو دواړو ښاغلو د شننې وخت په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا چې په یوه بله شننه کښې ستاسو خدمت ته راځو اجازه غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته